وای چې مون خلک کار کو خو شورو د بل نه کو نه نه شورو اول نه ځان نه دا بنیادی خبره ده چې مونږ به اول کار په خپل ذاتی چې ما کې سونه کمې دي زما علمی اعتبار سره حالت سره اخلاقی اعتبار سره سره دارنګ عمل اعتبار سره نو اول د خپل اصلاح کوشش دا اول بنیاد او اول پوړی ده د ذات اصلاح د خپل ځان شروع وزن دویم کور او اهل عیال هغه توجه دریم بیا برادری او محله دا بنیادی زینه دي قران هم دغه ترتیب ده ځان کور او بیا ورپسې برادری او محله دغه اول تعذیب الاخلاق او بیا تدبیری منزلو تدبیری منظر کې کور او معاشره دواړو او دریم بیا سلورم اصحاب ثروت با اثر خلق د معاشره با اثر خلکو باندې مهنت دا ضروری دیتا مجددی سیاست وای دا هم د نبی علی السلام دا وخت نه ده خو لیکن معروف شوی مشهور شوی اوس په مجددی سیاست د ملک او د قوم معاصر خلق وګوره نبی علیہ السلام سیرت نم معلومی نبی علیہ السلام مکه کې لګیا د کار کوي او د نبی علی السلام دعوت عام دعوت ته خاص دعوت نه ده خاص خلکو باندې عام غلامم بکې شتا غریب هم پکې شته مالدار هم شته زورور هم شته کمزور هم شته دیو جن نبوي دعوت عامي دیو جن تحریک چلون کی دایان خلق به خپل دعوت عام کوي زموږ د تحریکاتو تنظیمونو کې بعضې خلک داسي چې ای صرف غټو خلکو ته توجهي عام عوام باندې کار نه کوي دا غلطه طریقه ده طریقه اصل دا ده چې ستا د دعوت مدعوین به عامي غریب دی مالدار دی بے کسه دی باوسه دی هر څنګه د نبی علی السلام ترتیب دا دی خو د دین پس به بیا د دې عام تبلیغ او دعوت سره به با اثر خلکو باندې نظر خامخې یعنی ابتداءن او تمام توجه به دوی ته نی مرکوزه عام دعوت وای خو په دې عام دعوت کې به بیا با اثر وتا هم ستوجه پکاروي خصوصي توجه دعوت ټوله توجه به غوي ته نی ا غوي ته به توجه وي انا چې صرف د دعوت مرکز دې با اثر شي ته مړ بس پامو خلکو سکو نه نه نه دعوت عام ارسوک خو په با اثرو باندې توجه ما نبی علیہ السلام په دې مدینی کې چې کوم دعوت ته هغه دعوت د نبی علیہ السلام عام ده پکې د بلال غونته غلامم ده د ابوبکر صدیق غونته د معاشره با اثر سړیم ده او د عمر غونته زورورم ده او دارنګ د دا عمار او یاسر غونته کمزوري خاندانم ده ټول قسمونه پکشت خو بل طرف تمای با اثر خلق نظر کیو نبی علیہ السلام دا عمر او ابو جهل د پاره دعا کوي دا څه شی دا با اثر خلکو د معاشره ځکه با اثر خلکو سره د تحریک تا تقویت زر رسی ځکه نبی علیہ السلام دی دواړو د پاره دعا کوي الله دې دواړو کې یو ته هدایت وکړي نو ابو جهل بدبخت وو عمر زلان هو په حق کې دعا قبول شوه او د بیا نتیجه وا چې د عمر زلان هو د ایمان وروړلو سره دا و چې مسلمانان ښکار شو هغه دار ارقم کې پټ عبادت کو هغه بیت الله تر ووت نو با اثر خلکو کې فائدہ دی چې با اثر خلک ستا پوش باندې ودرېدل نو ستا تحریک ته تقویت رسی نو ټول دعوت به با اثر خلکو تنی دعوت به آوي تب معشومم د خپل دعوت او تحریک ایسا ګرځي زنانه بم ګرځي نارینه بم ګرځي غریب بمي مالدار بمي خو لیکن په دغه تمام مهنت کې با سهیسه توجه به اثر خلکو ته د غرنګ مدینه کې مو مدینه کې نبی علی السلام نه مخکې مو نبی علی السلام نه بعد مدینه کې عام دعوتو مصعب بن عمر رضی الله عنه چې تلو خو په دې عام دعوت کې ورسره ورسره بل طرف ته دا انصارو د مدینه والو سردارانو باندې توجه و نو مصعب بن عمر په د خپل دعوت کې غیله سه خصوصي وختو دیو جن د مدینه سردارانه ټول اسلام تراوست اداغه با اثر خلکو راتلو د وجنه مدینه کې چې د اسلامی ریاست وجود تراغه وجه اصل داوا چې د مدینه سرداران لاس ترالل د مکه غ خلافو نو دی ورکه خپل دعوت قدر نه شکوله مدینه کې سرداران اسلام ترالل مدینه نه اسلامی ریاست جوړ شو نو د با اثر خلکو دا فائدې زما په خیال زما په مدعا پوي شوي چې دعوت به تمام تر با اثر دني عام وي خدای به اثر ته به توجه وي دادا چې تا به شاته با اثر خلک کی کار به مخ روان دغه وجینا مجدد الفسانی د خپل سیاست ترتیب داسې جوړ کړو او دې ته مجدي سیاست وای چې هغه په با اثر خلکو کارو دغه نه مخکم کار روانو دا نه چې په عام خلکو نو اخو پیرو حق پرس پیرو داغه موریدان ارنګ خلکو داغه دا کارنا او د دعوت نه هر قسم خلک مستفید کېدل دیو جن تاریخ وای چې په بری صغیر کې دا دو درې کسان نه نو په بری صغیر کې به د اسلام نوم ختم شوی یو شاه ولی الله او دویم مجدد الفسانی دا شخصیت داسي چې دا د دې د مهنتونو اثر دی چې بری صغیر کې اسلام دی اهل اسلام دی نن مدارس دی دینی سوچ فکر دی دینی مذهبي خلق دی او دغه دینی مذهبي خلکو پورا اثر دی بری صغیر کې خو پورا قوت دی د نورو خطو په نسبت نو د پسې شاته یو مجدد دی دوی مر پسې شاه ولی الله دی او درې مر پسې یو اداره ده اداره کما ده دیوبند دا درې شینه د بری صغیر د اسلام پسندو او د مضبوطو اسلام پسندو کې دوه اسباب دي دیوبند غونته اداره او مجدد او شاه ولی الله غونته لوی شخصیت نو مجدد ماوی داغه کار مهنت عامو کی ارسو کو غریب عام خاص خو بل طرف ته دا چیرې حکومتي کار سم شي نو حکومتي نظم کې د عام خلکو یې سنوا ا د عام خلکو په ذریعہ نه کېده نو دا هغه حکومتي نظم سمولو د پاره د پابا سره خلکو شروع نو با سره کې دا حالاتو چې لوی لوی گورنران دا غدور واړه گورنران هم نو دا مسجد معبد خان چې ورته وای په خبر کې دا معبد خان در اصل گورنر دی او دا کم ځای گورنر دی دا تمام د پښتنو خطه چې څومره ده دا ټوله خطه د دې د گورنرو ډېر لوی علاقې بنگالو بل طرف ته دا غزه گورنرو خان خانان هغه گورنر دی د تمام بنگال دغه دواړه معبد خان او خان خانان دا د مجدد مریدان گورنران خبیا جیل نه چې کله راووت نو جانگیر ورته ویلو چې حضرت خپل کلی کې پاتې کېږي سرهند کې سرهند دا د علاقه ده او کنا دربار ترازه صرف درې ورځې د کور کې تیری کړی دی جیل نه بعد خط چې ورته څنګه ورسې د اطلاع د جانگیر نو زامنو ته وی وی شاوه مال ارسه تیاروي سفر ززم نو لاړ دغه تا د دربار ته د جانگیر ناغه بیا لیکي خپلو مکتوباتو کې تحریراتو کې وای چې زما روحانیت روحانی کم زما حالت او کیفیت اچ سمره د جانگیر په دربار کې قوي مضبوطه وا هغه خانقاه کې دونه نه وا ولی چې زما کمیشن او کار او غال ته ماته ملوش دربار کې یاد نو دربار کې سکول هغه دربار خلکو مهنت نن سبا هم خلک دربار ته لاړ شي زموږ سیاسیان مولیان ای دربار ته لاړ شي درباریان دي جوړ شي نه نه مجدد داسې نو مجدد خپل کار کاو د دربار اثر بنو نه عہده غسته ده نه د هغه دربار والو اثر قبول کړي بلکې په هغه دربار والو باندې موثر شوه نو نو ګوره دا هم ډېر لوی د افسوس خبره ده زمونږ دا لیډران میډران چې د داسې سیاسیانو غټو خلکو سره تعلق شي که نه نو دی په هغې موثر کېږي نه اسی زمونږ د مذهبي خلکو زمونږ د پاکستان په پا مقتدره طبقه څه اثر دی اس نه ولی دی ورزی د خپل مفادو د پاره مجدد د مفاد لنت هغه په غي باندې د مهنت پنیت ورغله دلته دیله چې حکومت راغې مال کورسې راکی سیټ راکی مال دا شی راکی دا شی راکی نه د اثر پاغې نه او چې کله ته دا غینه مفاد نه لې او نیت ته په دی باندې مهنتی نو پاغي به اثرې مجدد تقسو نو داغه دا اثر او جهانگیر باندې اثر وکړو الته وزیر اعظم او سعادت الله خان ای مرید شو داغه دور د فوج کم سپه سالارو هغه د مرید شو نو دومره با سره خلکو باندې کار وکړو چې روست ورپسې چې کوم حکومت راتله د چا د اورنګزیب ا مکمل اسلامی نظام هندستان کې داغ دین الهی نه دین اسلامی تا او اسلام ته خبر راتلل دا د مجدد دغه مهنت هغه ملک الہاد ته تللی او د الہاد زولی کې اکبر اچولی و دغه الہاد د زولی نه خالص اسلام ته مجدد رویس خو پس په دغه کار باندې دې ته مجددي سیاست او زمون سیاست کم دی ته پته هم ارشاد سیاست پیژنې هغه د سیندی او د مجدد سیاست ته ها زموږ سیاست دا دی زموږ انتخابي سیاست نه دی انتخابي سیاست زموږ جمهوری نه دی دیو جن شیخ القرآن رحم الله خبره اوسم پر ریکارډ دا شتا کیسټو کې او سیډیانو کې او ای زمون سیاست مجددی سیاست ته مجددی مو خپل امیدوار نه جوړیږو چې الیکشنو ته ودرېږو مون خپل د اقتدار کرسي نه لو خو مون بپا خلکو مهنت کو دارنګ اغا چې کوم التناس ته پاغه خلکو مهنت یا داسې خلک به دې زینه تیارو چې دا التورشي التکینی نو التبا د اسلام خدمت کوي دا د شیخ فلسفه ده خو مونږ ته خبرم نیو او که څوک ته خبر ده نو تر اوسه پورې لا په شوروم نه دا کړي او اسی اسلام راځي دا ګوره دا طریقه ده نو دا زمومه میدان مهنت ته اول خپل ذات خپل ځان اول سمول غواړي مونږ نه ځان رکش ایرش دیو جنا د دغه لیکلی دی مفتی تقی عثماني صاحب او ای چې زما والد صاحب مفتی شفیع صاحب وای چې دا تحریکونه ولې نه کامیابی نن د اصلاح معاشره د پاره مختلف تحریکونه پورته شي خو هغه تحریکونه معاشره کې کارونه کې وجه سي وای اصل کې دا غي مد نظر دار چې بل دې سمش ځان ته نظر نه دی هر تحریک چې پورته کی الکه تاسو سم شه او زه خیر ده نه نه تانوی سه وای چې اصل د کار ترتیب دار چې شروع وچرته نه کی ځان نه دا اصول دی ما قرآن سوه اول تهذیب الاخلاق بیا تدبیر منزل بیا دا غین آباد تدبیر منزل کې کور او برادری محله معاشره شو نو بیا دا غین آباد اهل ثروت اهل ثروت منه با اثر خلق په با اثر خلکو باندې نظری چې با سره خلک ته ځان سره جوړ کی دا ډیر مهنت طلب کار دی او ډیر لوی چل غواړي دا چې با سره خلک څنګه خپلی مونږ سکو زمونږ دا طریقې اکثر په کلو علاقو کې چې کم با اثر دی د کلی وطن خان دی ملک دی غټ حیثیت والا دی خبره چلی موږ سره دښمنی شروع کو کنه ډزې پی شروع الکه غستا رکاوټ ته مقابله کوي خټیګ دا ناغه نستا خلاف سکړي یا وته چا سه غو کې سیخي سه خبرو کې به زمو دشمن شي الکه ته په مهنت وک نو موږ لدا چل ناراضي چې دا مسجد کې امام دی هغه امام د خپل کلی د جمعات مشران څنګه لاس کې واري دا چل نه ورځي دغه رنګ یا په محله علاقه کې خان ملک ار سوګ دی دا څنګه ځان نه متاثر کی موږ له دا چل نه راشي بلکې هغه ځان لسکو د سرویه غ دښمنی دښمنانی کو ځان موږ له دا چل نه راځي او د بدعتانو لورځي کنه تاسو ګوره چرتم چې دوی دی به د علاقې محلي خلک لاس کې والی مشران دا دي سره سچوف منتر دی چې وی غستې چې مونږ نه شو غست او او یې ذات د پاره دی نو یې دین د پاره ولې نه دی ا یو نیم بزدی وی دا نه مطلب چې ټول وسمیږي زدی بم پکې وی بدبخت به می خو لیکن ته خو کم اس کم ک پینځه کسان دي چې او دوه خوستا شي نو زموږ پکې یوم ني نو موږ باغې باندې مهنت نشته دا غي لپاره څه چل ناراضي نو بیا موږ وګوره ټول زموږ خلاف دي مشر را سره نشته او جدای زموږ دا غي طرف ته څه توجه نشته مهنت نشته چلم ناراضي دا مطلب نشو بعضی کله کله موږ دا خبرو کو بعضی وای چې خان ولا کاغه خو غټ ظالم دی شرابي دی پلان کې دی داغه مرګره شمل ک مرګره تو جدا شې دی او دعوت مهنت جدا شې دی دا نه چې مرګره شه پاغه باندې مهنت شروع کا ته تکړه شده دی حرام نه راواړه ته تکړه شه د ځان پسې شاته او دروا دا کمال ځان کې سړی پیدا کی چلیز د کی څنګه کی او دا کېدو یو پوره داستان دی چې څنګه کی وګدې خبرې دي خو لیکن ته بخپل اخلاق رویه الیک سلیک تعلق رو رو رو رو رو رو رو رو بس بیا جوړیږي دا با اثر خلق دا بنیادی خبره چې سړی وایي ما وی کنه شیخ القران رحم الله یو ځای کې وایي چې د دې مسلې او کار د پاره وا کله بدمعشم خپله بدمعش چاته پس شاته ولاړی که بدمعش رو چې ته د چې تو ته مخه تخپل بدمعش ودرې که خان ملک رو چې ته د چې تا سره خان ملک چې و ته مخه ته ودرې دا به داسې کې هر چاله به کس پیدا کې مولی سے بیوازه په خپل سر کار نشي کوله نه د مول د سره مولا ده دای ده د بیک وک نه خان جوړې دی شي نه مولا جوړې دی شي نه ملک جوړې دی شي نه بدمعاش جوړې دی شي نه دا بت دې لنور خلق پیدا کی ته به خپل کار تعلیم او دعوت کې خود دغه میدانونو له خلک پیدا کی مهنت به پکې نو هر چاله به داغه پشان خلکی باغله جواب ور اسی خبره زمون دلته دا ماحول له الحمدلله اول ورځینا چې دلته مونږه بدمعش له بدمعش کتلې ده با اثره سړي لم با اثره کتلی دی، خان ملک لم خان ملک کتلی دی، سیاسي لم سیاسي کتلی دی، هم زیر اثر دي. د سیاسي سره خبره په سیاسي کو، خان ملک سره خبره د خان ملک په خوله کو. تر دې پورې تاسو به حیران شئ چې دا چرسیان او لوفران خلک نه دي د چرسیان او لوفرو لم چرسی لوفر پیدا کړي دي امون زو د سم نه کوي خو شاته په زمون دونه اثر ده دونه چې کچرتا هغه ماحول کې خبرې نو زمون کس پکی دا به ته مهنت کی چې مونږ کله کله کو کال کې یو ځل دوا چې دا کم داسې لوفر او داسې هواره الکانی کنه داسې کال نیم کې روغ راشه الکا چې مې روټه په خروګاله کا غوري نه نه جی مونږ مسله نه پریدو یاد سات ناغه هغه میدان کې به د خلکو جواب کوي ناسی دې پورې وایم چې تب په هر میدان کې په خلکو مهنت کې نو حلبا ستا کار مخ کیږي او چې بیا سو خبره کوي نو ستا جواب بسانه بغیر غوي ور کوي چې القرآن رحم الله یو ځای نه وایي چې ما کله مسله شروع کوله نو ماته سیندی وی چې ته زه پښتانه جاهل لیتا به وجنی شیخ اسماعیل شهید سره غداری کړی دا ما ورته چې زنزم نو دا قوم بسکای نو رالم نو شیخ القران خپل قصه کوي چې ما تاریخ کتلو شاه اسماعیل سره او دای مرګرو سره غداری ولې وشو نو خو غدار مو څه کسان خو بل دا و چې اوی مرګری نو پیدا کړی او د پښتون په وطن کې یکدم شریعت نافذ کا دلته مرګره نو د خو د بار نه راغلي خلک مرګری نو پیدا کړ چې مرګری نو پیدا کړی نو بس دی خو خپل کارو کو خو دلته خلک جوړنو نو باز خان ملک خلاف شهر سیوله ګډوډ کړ زه چې رالم نو ما بار مسله ترغه نو کوله سو پورې چې می کلی کې خلک نو پیدا کړي او به بار علاقو کې نو پیدا کړي نو کلی کې مشورو ما چې اوس دا خبره نوې مولا نو جوان سړی هغه ته خو مشران نکی نه کنه اخو د کار کولو د پاره اعتماد پکاري چې اول خودی ته مولا تسلیم کی کنه مشر تسلیم کی نو چې سو پورې هغه ته مشر نه تسلیمای نو ته به هغه پورې پلاندې کل ماشومان باندې مهنت کې دای د اصول دی دای داسي دیو جن تنوی سے وای چې عالم چې په علاقہ محله یا میدان کې کار کوي د ټولو نه اول شی اعتماد دی چې د دې کلی علاقې اعتماد والی اعتماد چې واغش بیا بستا خبر یو ټول و آمن ناوي مون کله کله لا اعتماد نه دی جوړ کړي او لوډ سپیکر توخی جو هغه خبرې کوله کا با اعتماد سړی چې کوي نو یې دا سم شروع پیدا شوه دی نو موږ اعتماد نه پیدا کړ دا به تاول اعتماد پیدا کی اعتماد چې پیدا شو دا غینه بعد به بیا خلک ستا خبرې ته وګیږي دي نو شیخ القران رحم الله موږ دغه سي انو جوان لکراغلو چې القرآن خاول نشه القرآن نو کنه نو هغه مخکې نه زاړه مولیان موجودو هغه مشران او خلکو د خبرې ته وکړې خو هغه خو مولا لا نه معنا نغلان دي سکول کالج والا لکان راغون کو په کار شروع او کیسه وتا سوري دي چې اول ځل نظر نیاز پنځپیر کې ختمو د چا په ذریعہ مې وی ختم کړو دا غالکانو په ذریعہ باندې او پوره کیسه کوي ښا بیا مې دا وکړه چې بار علاقو ته ترغه نه وتم چې په هر علاقه کې مې کس نو پیدا کړي خفیا الک کس به پیدا کرا شمانه قران وای قران خود خود چې هغه به په مسله پوي شو یو کس دوا ناغه کلی ته په پاسې دم لاړم مانزه پسې به مې مسله بیان ها نوې مسلې دي نوې مولا راغله ده شور به جوړ شو هغه کلی کې به کس به پاسې اب زما حمایت وکړه په دې طریقه مې کار لکه چې ځان پسې خو یو کس نیمه کنه چې هغه ته وای جنانه وره الکه زبا سرم نو موږ ځان لا شاته ور سرم والا کس نی پیدا کړی خو بل جوړ نو بهر حال دا ترتیب دی بل دار طلبه دي په دې مهنت اګه دینی مدرسې والا دی او کاغه سکول کالج والا دی دا خلکو زمو میدان مهنت نو په دې زمو مهنت نی زمون بیا د مذهبي خلکو د طلبه باندې مهنه شته خو بهر سکول کالج سټوډنټانو باندې مهنه نشته نو هغه داسې د الہاد شکار شو چې اوس هغه شي نه راستل ډېرې ګرانې خبرې دي دا رنګ خزه زمونږه د مهنت مرکزي چې زنانو باندې مهنت شي وجدا دا چې د زنانو کې دا کار دی عام طور رسم او رواج بدعات د زنانو کې بل د کور دننه تمام اختیارات د چي نه د خزي خزي لاس کی که رسم رواج بدعت وغیرہ ختمه دا په دې زنانو مهنت کی سړی خبرم ني سړی نه تاسو کا غم خاده کې رسم رواج به یره بس زنو خورا خزو داسې کړیونو خزو نه خزو لاس کې دا د نارس دا رنگ تاسو بل خبره ته وګوره دا بچی چې جماعت مدرسې ته لیږي د پلار لیږي کومور لیږي د مور لې اوس تا غ زنانا متاثر کړه او هغه ستا زیر اثر شو نو د بخپل بچی تال را لیږي نو کو خاونه وای نه الته نه نه سړی دغه مقاری صاحب ډیر خسړې دی ته ګوره قاری صاحب خسړې دی غلای رولی زنانو دغه رنګ د تاون خبرم در دې پوره مطلب دا چې بیا مثلا که جماعت کې طالب د استا مدرسه کې اغله وظیفه نو دا د زنانه ورکي چې جوړه شونه به د روټه پسې دوه ورکیان لورشه طالبانو لوسه تاون دی نو تاون بسنګي نو دا تاون چې عام طور جماعت مدرسې ته وروړي دا اکثر زنانه راځي دا چې ستا زیر اثري بچي بدل را لېږي کور کې برسم رواج بدعت ختمي وظیفه به درکې تاون به در سره کوي او بیا زنانه د سړو په نسبت دا زنانه چې دي کنه د دې خلونو درېږي زنانه ډېرې ښه اډورټایزمنټ کوونکې دي سړی دونه نه کوي دا چې یو زنانه زیر اثر شو کنه نو په غم خاده کې بناستې نو دا کیسې به وته شروع کړي نور زنانه التقاری صاحب دیو دونه خشته مسلې کوي او دا کوي او بچی لګم زما بچو ته دونه خشته دواګانې خو هغه نور خزو کې لګي خزم را دعوت هم کوي نو زنانه به زمون میدان مهنتی چې د کلی علاقې په زنانو هم زمون مهنت وی زمون دلته ما کار شروع شنو مونږ ته خو نه چا مولاوي نه زمون او بلکې زلا فارغم نوم طالبه کې او هغه وخت کې مونږ چې ماحول حالات وکتل نو د مشرانو خو زماله اعتماد نو حاصل کړي ما کنه ایمه ته مولا چرته وي ما ته کین اصل چرته کشرم نو مونږ هم د قاو کړل چې ماشومان او زنانه دا مو ټارګټ کړ په دې به مهنت کو زنانو د پاره ما افتوار بیان مقرر ک درس ما غواخنو افتوار بیان ځکه لا د خلکو ذهن نو جوړ شي درس ته وای نو افتوار بیان نو اوله مغه خپل مرګري چې کوم زنانه وي هغه ورو بیا غ زنانه نور رو هغه افتوار درس مونږ دون افتوار بیان دون مشهور شو چې بیا په پسونو زنانه صرف زما افتوار اصلاحي بیان له راتلې ای ترور ورورو د مونځ او د مسلې کله یوا کله بلا کله توحید کله سنت کله سه په طریقه طریقه نرمه انداز کې او بیا داسې چې هغه زنانو خپل مطالبه شروع کړ مونږ ته در شروع کا نو بیا وته در شروع کو بیا داغه نه د زنانو مدرسه جوړه شو داغه نه بیا د درس نظامی مدرسه جوړه شو سو لوی کار دی او زمون کار زما په خیال د نارینو په نسبت زنانو ډیر زیات دی ډیر زیات یعنی که دلته ماشومان سلور سوي راځي ناظره قاعده اله نو زنانو مدرسه کې شپږ سوي اوس دا مخامخ دا ځای چې د زمون مدرسه ده د الکان او اخوا د بنات دا مونږ هغه وخت کې غالبا 102 کروڑ سره پاسه دا غسته تاسو دا منئ چې هغه وخت کې مونږ اعلان وکړو داسې دوره تفسیر شروع هغه وخت کې د ګرمۍ دور د ګرمۍ کې به زمونږ سیکنډ ټیم دوره تفسیر جون جولای کې نو مونږ اعلان وکړو سو تولې سونه دا صرف زنانه ورکړو اسی دې پورې وایم چې لکه بیا کار کیږي دا چې خو بهر حال خبره مې دې پورې کوله چې ستا میدان مهنت با زنانا او دا رنگ سي بچي ماشومان دا به شروع د غزنه خلک کم زنه شروع تا خدون اسمان ته اوچته خبره وکړي کنه نو موږ به غزنه کار نه شروع کو دلان دې نه بچ دا به هم تاسو اورېدلي پنجپیر کې او دا د شیخ القرآن رحم الله معقوله ده مشهوره چې تعمیر لاندې نه کیږي او تخریب برنه کیږي دا حصول دی دا آبادی روانه دا به د چت نه شروع کوي لاندې دیوال بنیاد نه خلک نه شروع کوي اول چت غورځي بیا دیوالونه غورځي بیا بنیادونه وباسي خو تعمیر چې کی اول بنیادی بیا چار دیواری بیا داغه د پاسه لنډر او چتی د اصول دی طریقې کار پیغمبرم داسې کړیو زموږ اصول او د مشایخو طریقه مو دا چې لاندې نه بداسې سي داسې به انقلاب راځي نو دغه رنگ زنانه او ماوي دویم ماشومان ماشومان مبارک زموږ ډېر انتهایی غفلت ده زموږ هغه د پارس سیستم او نظام نشته تاسو ګورئ زموږ جماعتونو کې مکاتیبو کې یا مدرسو کې دې ته اس توجه نه دونه خاص زموږ د مدرسې محتمم ناظم صاحب چاته خوشحالي چې چرته درس نظامی په درجو کې ډېر داخلي وشي ها الکه دورې دیس لډې راشي وړې دورې لراشي اولا کې ما سره دونه کسان دي خو ناظره او قاعده چې دا هغه ایته توجه هم نشته د سره اته چې څوک په اس نه پويږي کنه کم قاری چې د اس کار نه دی ایزه دا ماشومان ته کینه وا دا څه کوي کنه اې دا پاره هیڅ معیار ني بیکارا ناپویا چې اس ول نه ورزي اما شوانو قاعده ته کینی الکه دا چې سونه بنیادی کار دی او سمره اهم دی نه غمره او تاسو توجه نشته بنیادی کار هغه دی التبا هغه څوک کینه چې ټیک د غټ مولا دی نه چې کم اس کم ویخ وی او بیداری کم اس کم د دا شوق ذوق لري کنه لري ته پکې دا شوق ذوق پیدا ک الله تربیت ورک ټریننګ ورک چې دا ماشوم باندې مهنت سي ماشوم باندې مهنت ډېر هم شی دی دی باندې مستقل کتابونه لیکل شوي دي چې د ماشومانو نفسیات څه دي بچون کی نفسیات بچو کی نفسیات زمون په دې اصول تعلیم کې د اسکولونو کې چې کم ټریننګ ورکي استادانو ته پای کې باقاعده نفسیات یو مستقل مضمون پڑھاوي چې استاد د بچو دا نفسیاتونه خبري نظم قاری صاحب نفسیات پیژنیم نه اثر غټه ډنډای بس صرف کنه ډنډه پیجنی دا پیجنی نور سره پیجنی دا به نفسیات د ماشوم پیجنی چې دا څه شی دی نو ما دا غي د پاره نه د استاد سمایار شته نه د هغه استاد او قاری صاحب سره ټریننګ تربیت شته او نه مونږ سره د دغه بچو د پاره نصاب شته درې خبرې مې وکړې د استاد معیارم نشته ټریننګ تربیت هم نشته نصاب هم نشته ځکه زمون هغه ځای کمزور را روان دی په دې دتا یو رپورټ ویم سروې رپورټ اکثر زدا ویم دا یو رپورټ شایع شوی سروې رپورټ دا یو اداره دا د هغه ادارې سروې کړې ده او هغه رپورټ ده او چا چې هغه ریپورت مرتب کړی دا هغه داسې مذهبي سړی دا تقریبا چې دا 2012 وغیرہ خبره ده 11 12 10 یا 11 12 هغه ریپورت شایع شوی هغه ریپورت والا عجیب خبره کړې ده مونږ بارکه کړې ده مونږ تاسو دغه مسلې بارکه ډیره د عبرت ده ادا سرو یو تحقیق کړو چې په بری صغیر کې پاکستان، هندستان، افغانستان د خطه کې چې سمرا مسلمانان دي خدای دی کی اغا بلما زولینی تر دې پورې چې داسې د دین لري ولینی خو هغه مور او پلار خپل بچي خامخا جمعات ته قاعده ناظرې له لیږي تاسو ګوره پلار یې مونږ کوي نه خیالي جمعات ته نه راځي خو بچي به قاعده لره لیږي زلاړ شقاری صاحب جمعات تلاړ شقاری صاحب نه سبق وایا دارنګ داوم تاسو لیدلی تاسو ورونو طرف ته نشم ویل خو زمون خاریو کې چې پلار ودا سه سلیکشن سیکولر لیبرلی دونه دینی مذهب ذهن بنه لري خو لیکن مولا پسې به خبرې کوي خو لیکن بچي به قاعده ناظرې لړایږي او دا صوفي صدا دا سره کنه ده چې قاعده وای ناظر وای سلورونه شپک کالو او دا ماشوم چې راځي نو کم اس کم عمر یې سمري سلور پینځه کال خوې نو چې سلور پینځو کالو عمر کې راغې او سلورونه یا شپک کال پینځه کال پورې تیر کړل صرف قاعده ناظره کینو د سونو عمر شو د د لس دولسو کالو شي دا سلور پنځه کاله دا ماشوم تیری په 96 فیصد ماشوم جمعه ترازی او دومره وختي خو هغه دا افسوس کړی دی چې افسوس ها دا غي نمخ کې یو خبره او دا 95 فیصد ماشوم قاعده ناظری لراځي دا پچنوې فیصد بچی دا قاعده ناظره خامخا وای اوس هغه د قاری صاحب کار دی وته خی کنه خی خو لیکن ارازی بیا وای دغه 95 فیصد شرع نه ده شرع دا علم ته چې اوړي یکدم څه شي 1 فیصد قاعده ناظره له 100 فیصد راځي 95 یا دینم زیات او علم له بیا سو روزي 1% ز کلا غ رپورت می کتن اوسم ز کلا کلا ویم چې شاید دا دې سړی دیر با جوړ یاد کړي خاریو کې خو 1% علم کوي کم دی د د ګیرو باجوړ خلک یاد کړی چای کی چرته یو فیصد ها علم لروزی خاریو کې خو زرم فیصد هم نشتا بلکې دلته د خاریو کې چې څومره مولیان مولیان تاسوینه دا هم د باجوړو د دیرو د بره غرونو مولیانی راغلي به یا د افغانستان جمعهتونو کې مدرسو کې اکثر خاره مولا په مشکل ملاوي چې د خار باشنده دی دی مولای ډیره ګرانه ده ازید بغوتو شمیر به یو سوی لکه زما غوندې دا شوقي بچر د چیلم کړي ناوي چې 95 فیصد سدي معشوم قاعده ناظرې لرازي او علم لا چې روزینو دادا 95 فیصد نه 1 فیصد تلاړ شي بیا وی تخصصات چې کوي اسونه تخصصات اشاریه سی نو سوا خدا بیا هم خشوه ده مفتی کورس روت اوس ار مولای کوي خو لیکن هغه وخت کې خبره کوي چې اشاریه تخصصات دي هغه افسوس چې کوي اوس راشي او ای د 1 فیصد د پارا مدرس تا بلډینګ جوړ دی استاد له تنخوا ورکړی کی دای د پاره چاندی کیږي کنه کیږي دارالحدیث جوړ دی خنه خ قابل نه قابل مولا راوستلو کوشش شروع دی د کنه دی او د مدرسې چې څومره آمدن دی د ټولو نه زیات دغه 1 فیصد د پاره سکیږي خرج کیږي کنه خرج کیږي خو د هغه 95 فیصد د پاره نه خرج ده نه خنخه استاد قتل شته نه نصاب شته هیڅ نشته اې د پاره څه نشته الته مونږ څه کوو ما یې څوک کینو چې څوک په هیڅ نه پوهېږي وي زه ماشومانو ته قاعده ښایا د دې وجې نه آوټپوټ یې نه نتیجه یې مونږ ته نه راوځي او دا خبره چې دغه پچنمې فیصد خلک چې کوم قاعده ناظره راغلی دا سبا له اسکول کالج ته لاړ شي تعلیم وکړي یونیورسيټي ته لاړ شي بیا د پاکستان افسر شي یا د پاکستان افسری یا د پاکستان په غټه اهمه عہده باندې ناشتي دلته د 15 شپږو کالو کې چې دا بچي مونږ سره او دلمو ایس ور نکړل چې د هم کم از کم زین سازي کړي او سبا چې ده په دغه عہده راته نو که مولا شوه نو او د دین خدمتونو کې نو کم از کم چې مونږ کوم 15 شپک کال زین سازي کړي وي نو په دغه کم از کم مولا مدرسه ګیرا ټوپه پټکه بد نه لګي ده مونږ دوره مونږ کړه دا قصور د چا دی زمو خپل دی ولې دا بچې پنځه شپږ کاله مال راغله دی کنه دی راغله ما ولا سور کړم ما خو هغه نالیق قاری صاحب ته چا غریب کې نه جذبه وا نه پچل بوې ده اته کینو نو باز زینو کې خو تاسو خیالي قاعده نه ده بغدادي وي او که نوراني وي هر یو چی یو پنځه شپږ قاعده خو اوشله یې ماشوم او درې سلور کاله د قاعده نه وزینه څه نظام نشته کار دا حالت ته نه اکثر چې د قاری دا حلی کنه نه ماشوم هغه ناظر پری دی یره نه پویګم تنگ شي سز هغه کې صدا سي دلچسپي نه چې دا ماشوم په کې دلچسپي وایي څه نظام نشته دا زره سیستم نشته تربیت نشته نصاب نشته په د مهنت نشته آداب اخلاق نشته اس نشته اين سوق متاثر کیږي نه ګینه دغه 15 شپږ کال دا بچی راغله دی مالا چې 95% راغله دا نن اسه په دې ملک سونه افسران دي غټ دا وزیران مشیران دي دا په ماشومالي خامخا د خپل کلی علاقې جماعت کې قاعده ناظره لا تلی خالته د ناقص نظام د وجه نه باغت 1% هم د جماعت مدرسې اثر نه دی راغلی دا څونه غټه علمیه ده او مونږ بیا جړا کو سیکولر خلق دی لیبرل دی لا دین را باندې مسلط دی لکه دا لا دین خو 15 شپک کال تا سره او کنو تاسو وکړل یعنی زموږ دومره غفلت او بے پروايي د سره یعنی مونږ له د کار کولو چل نه راځي په خپل را ترالیږي او موږ له چل نه راځي نو د دې د پاره موږ سره سیستم نظام او د چې دا قاعده ناظره ختمه او تا سره سیستم نظامی کنه نو دا بتانا د سلور پینزو کالو نه پس زیمنا کساس سیستم او نظام زموږ دلته دا طریقې قاعده ناظره د دې لپاره نصاب شته مکمل کما قاعدم تاسو ګوره په یو کلاس کې با ماشوم یو سره بغدادي قیدای بل سره و نورانی بل سره وبلې بچي چا کم د غوګ نه رانیولې د قاری صاحب ته طالب زران زرنا انا زا خوا کینا نم نصاب قاعده یو ده نم ورله د خودنې سبل د تربیت سشتا بس خبره خط مون اول یو نصاب دی بیا نظام دی دریم د دغه قاریانو چې دا سبق پڑھاوي با قیدګې سره د دې شورا همي ذمہ دار په مقرر دی موږ دلته چې دا سونه قاعده ناظره پڑھاوي دا خو د روجو دور تفسیر کې موږ دا شی ډېر بس معمولی او براینام کو د دې خپل ناظم دی آغا په استادانو ګرځي دا رنګ د ای د ټریننګ تربیت ترتیبی په کال کې دو درې ځله د ای تدریبی څنګه به دا کار کی بر په ذمہ دار شتا د حاضرې سیستم دی د امتحاناتو سیستم دی د بزم د تقریر کولو سیستم دی کویز مسابقه ترتیبی دی پکې طعام پارټي وته وای چرته دو درې میاشتې بعد د خوراک انتظام دغه کلاس والا ما شومان چې استاد وسر کینی دته د خوراک سکاک آداب وخی اشتا پکې آداب اخلاق شتا کتاب د پړاوولو شتا چې ماشوم ته بسس خودل غواړي چې د اوزی چې کم از کم بنیادی قاعده عبادت مسنون دعاګانې سیرت اخلاق دا شي نه زده کی دا پوره نصابونه دي او ته پړاوي او بیا ما چې قاعده ناظره ختمه کې بچې نه پری دوغه مونږ دلته داسې استادان سره تړلی دغه د سکول کالج الک چې بیا وته وای تبوس یا حفظ تزي یا با ترجمه کلاس تزي برمته حفظ او ترجمه خیره وستا خوخه مور پلار ته وای کم ته زی یا کاله کې پس ته په شوق لار نه چلید بس خیر دی سپارنی مدیا د کی واپس ته سشي ترجمه ته راوړي دا من چاله کزه بس ته حفظ نشه کولې نه حفظ نشه کولې ترجمه وکړه اخو راواړه نو دا الک چې میټرک کوي کنه نو میټرک پورې د مون سره حفظ ترجمه کړي نو د پوره ذهن نه جوړ د د اسلام قاعده زده کړي عبادت زده کړي اخلاق په د باندې داسې یو چاب د اسلام لګي د بیا ډو علم نه کوي دا ولا بس دی زیری چې چرته زی نو بس هغه مونږ سره وتړل شي نو دا شی زمون ما ډیره لوی کمزوري ده چې زمون بچي لګیا دي سکیږي ضایع کی پروام نشته دې لپاره سره دردم غم فکر نش مونږ ما باقاعده دې لپاره یو نصاب مقرر کړی چې په قاعده کې به دې بچي ته څخه خود لیکيږي اضافي او دا قاعده به سونه وخت کی د قاعده لپاره مونږ وخت مقرر کړی دی قاری ته وای دونه وخت دی ماشومان سو قسم دي د ماشوم ته دونه وخت کې د لیول والا ته دونه وخت کې قاری ته وای دې کې به دا ختمه او ختمول به سي ختمول نه باقاعده په خو دا ټیسټ او د امتحان ترتیب روان دی استاد ته ټریننګ هم روان دی خبیا ناظره د ناظره به سو کالو کې ختمي یې د پاره خپل وخت دی دا نه وخت دې کې به ناظره ختمي ان بعد بیا د یا حفظ یا ترجمه ترایسي نو بهر حال ما نصاب ده خ ناظره کې بیا څه خود لیکي د پاره خپل کتاب د مستقل اسلامی تعلیمات وتوي د سوال جواب په شکل کې دغه لیول ماشوم بس په دغه ترتیب خپويږي سوال جواب نو پای کې عقایدم دی بنیادی د د لیول د دې ماشوم چې د ناظره د لیولي وسره پکې احکام هم دي منځ روزه حج زکات غټه غټه خبره ارکان اسلام ورپسې بیا مسنون دعاګانی دي روزمره داسې یو 20 30 ورسره 40 واړه واړه حدیث ته ټوکړي د پیادولې شي وسره آداب دي د جمعه د کور د خوراک د سکاک د آداب دا وته بیانې نو چې د ناظره ختمین ورسره دغه کتابچه هم استاد وته لستلی دا غټه غټه خبرې پیادي کړي نو بیا چې ده ترجمه او حفظ سلاړ شي نال ته بیا بل کتاب دی دینیات پنو نه د دین اوچت لیول نه کې بیا سیرت هم ده دغه شی بنیادی عقاید دي د دین غټ لیول عبادت احکام دي د منځ روزه حج زکات نکاح طلاق پورې معاملات معاملاتو پورې مسائل غټ غټ دارنګ ورکه اخلاقیات دی ورکه سنا سے ابتدائی عربی دا چې غټه غټه عربی مسمو کو دا دې غټه غټه خبره سا نو دغه شپږی سه کتاب دی ابلم شپږ دی دا مشپږی سه دی دی چې هغه ترجمه او ناز دغه نوزی ترجمه نه او د حفظ نه هغه کتاب وتا خودلی شي دڅ ډیر څه بنیادی زده کړي نو ما چې بنیادی زې زموږ د مهنت دا ده او دا ماته د شیخ القرآن غلام الله خان خبره کړې وکانه چې کم سړی په کلی علاقہ حکومت کول غواړي نو دا غي کلی علاقې خزه او بچی دی وی لاس کې والی دا څنګه غسل کیږي دا په دې طریقه باندې غسل کیږي چې دا سی وشي او الحمدلله دا نصاب چې بیا د زمون دلته دا مرکزی شاخ ده د بناتو بنینو بیا زمونږ د دې مدرسې زیل کې د قاعدې ناظرې حفظ ترجمې د نارینه او زنانه او ګڼ شمیر شاخونه دي خوش پای کې دغه سیستم او نظام روان دی وخت تقریبا دا زوړ ریکارډ د مون سره وسنوي نه نیم خبر دی ذمہ دار ته پته چې کم زمونږ د دې ځای دی 8000 ماشومان 8000 ماشومان دلته چې کم از کم پائے کې 1500 پورې خو بدلتای 1200 1500 او دا سه ور سره شاخونه دا جنکو الکانو خوشا پدې یوسف آباد خوشا د لزا کروڑ 400 روډ دا سه خوشا زمون پدې پیښور کې چې کم دي 8000 ماشومان کمپیوټرایز ریکارډ باندې مو سر موجود چې دی وخت کې سبق وای نو څه خیال لري چې دا 8000 ماشومان دغه نصاب نتیر شي زمو فکر سوچ بنایلی دا زمو ارکان ني دا زمو سپیان ني او کنه مينو کم اس کم کد لاړو دې ځای کې اومنه نو زما چاپ به پروتي کنه به پروت دا چاپ به پروتي ما مونږ کار کو خو څنګه د جذباتو مو تلی کې بزرغونه او چې ساری چې ماسختن راځي انقلاب راغلی دا سه انقلاب د پیغمبر هم نو راغلی چې سار نه ماستنه پورې راغلی په کې مکه کې دیار لس کالو لګول مدینه کې کلونو لګول نو دا, دا او بل حکام حکام باندې با اثرو کې هغه باندې خبر او شو حکام باندې کار هغه مجدد الفسانی ماوي کار کړو بهر حال دا خو سلن ذهني دلته خو مونږ سره په فکر ورکو دی والي سره کلم د چا سه تفصیلی نشس خبره اترې نصاب کار او ان شاء الله مونږ زموږ اداره زموږ نصابونه زموږ کارونه هر چاته حاضر دي زه دا خبره کوم اکثر اشاعت مرګرو ته وایم چرته هم چې ما تاسو اشاعت مرګري د کم لیول کار یادوي چیرې زه په دې پلان کې میدان کې کار کول غواړم څنګه او کم دغه د لپاره طریقې کار څنګه دی یوسف آباد حاضر دی هغه سرار سپراتی ار سمانه کار شوی دلته کې سړی سکول کالج کې څنګه وکم مدرسه څنګه چلوم قاعده ناظره سیستم څنګه تنظیم څنګه چلوم په دې باسر خلکو کار څنګه وکم دغه ځای کې څنګه وکم هغه ځای کې څنګه وکم رفای کار څنګه وکم خدمت خلک اسکول څنګه چلوم دا ټول په دې کار شوی دا سکار دا ماهرینو کار کړی دا ارسه تیار پراته دي او عملیم به زمون کار شروع دا نه چې اسه اسمان کې خبرې کو عملیم متار زه خولیش ان شاء الله بهرحال دغه میدانونه غو دی الغزو الفکری باندې کتابونه سو قتل غواړي نو دا بیا ګڼ طائف نظریاتی جنگ کې محاذ مولانا اسماعیل ریحان او فکری پوهنه دا پښتو کې یو کتاب دی چې مصنف خپل فرضی نوم لیکل دی مصنف اصل ځان نه دی خوله خو بهر حال دا سنورم ډیر دی دا د الغز الفکری متعلق کتابونه دي سړی کته شي تاریخ ده او دا رنګ زما خیال و چې یا مغرب یا الهاد باندې خبرې شوې وي خو دی خو درس او ورځې داسې دي چې زما په خیال چې په دې به بس کو چې را روان کال قسمت او څوک راتلل نو بیا به را روان کال کې شمیر کو حساب ټیک شو ان شاء الله نو بس نور به دا دواړه درس چلو قولوا قولي هذا استغفر